الله ستاسو سره د ډیر مال غنیمت وعده کوي چې هغه به تاسو واخلئ فوري تور خو هغه دا فتح تاسو ته نصیب کړه او تاسو خلافي د خلکو لاسونه د اوچته دون منع کړل د پاره د دې چې دا د مؤمنانو د پاره یو نه خجوړ شي او الله تاسو ته د نیغي لارې هدایت وکړي